دا دی دا ایک سو گیار او کنه بسم الله الرحمن الرحیم مخکې تیر شو چې الله تعالی د مؤمنانو نه د هغوی ځانونه مغشتي دي د هغوی مالونه یې مغشتي دي دې ځان ته به خپل ځان نه وی وی به دا د الله دی دې خپل مال ته به خپل مال نه وی وی به دا د الله مال دی او د هغه د حکم مطابق لګوم او تاسو له به بیا سی تاسو له به دای چې الله به درته جنتونه درکړي تاسو به قربانې کوئ الله به جنتونه درکړي او سوال پیدا شو چې دغه خلک چې د الله ته نفسونه هم اغشتي دي او مالونه هم اغشتي دي او واده یې ورسره کړې ده چې د دې په ځای به زه تاسو له جنت در کوم او داسې دغه به مي ژوند به مي د دې خلکو صفتونه څه دي په دنیا کې د دوی صفتونه څه دي نو وی التائبون دا هغه خلق دی چې دا توبه استونکي دي چې توبه استونکي دي تائب معنی دی توبه استونکي دا نه چې ګناه نی کړي ګناه وکړي خو د ګناه نه پس بیا توبه وباسي التائبون دا هغه خلق دي چې هغه توبه ایستونکي دي د ګناهونو نه دویم العابدون او هغه عبادت کوونکي دي د الله الحامدون او د الله حمد ویونکي وي که خوشحالي وي هم الحمدلله که تکالیف وي هم الحمدلله او السائحون هغوی روژه نیونکي وي هغوی روژې نیونکي وي الراکعون الساجدون او منس کوونکي وي الراکعون هغه رکو کوونکي وي الساجدون او سجده کوونکي وي ذکر د رکو د سجدې جز دی مراد ته کل منس دام کوي دا په خپل کامل نو بیا د نورو خلکو د کمال هم کوشش کوي الامرون امر کوونکي وي خلکو ته بالمعروف د ښه کار والناهون او منع کوونکي وي عن المنکر د نارواونه والحافظون او ساتونکي وي لحدود الله د احکامو د الله د الله د احکامو څوکیداري چې زمانه په خپل ژوند کې چرته د الله حکمونو کې کمی رانشي والحافظون او هغه خلق چې هغه ساتونکي وي لحدود الله د احکامو د الله اکابر وی هم دیتا د اکابر وی چې کوشش دا کوي چې دا څومره د الله احکام دي کوي خو نیت پکې د دې کوي چې زه د دې محافظ او څوکیدار یم هسې نه چېرته د دې ضایع کېدل رانشي وبشر المؤمنین او خوشخبری ورکه پیغمبر مؤمنانو ته ما کان للنبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه عبدالله ابن ابی ابن سلول نه دی د هغه د زوی د خوشحالولو دپاره هغه د هغه قبر ته ورغی په هغه باندې د جنازې مونځ وکړو نو الله وی ما کان للنبی ندی لایق د هیڅ یو پیغمبر د پاره والذین آمنو د هغې خلکو د پاره چې هغوی ایمان راوړی دی ان یستغفرو چې هغوی بخښنه وغواړي د الله نه للمشرکین د پاره د مشرکانو یا الله ابو لهب وبخې یا الله ابو جهل وبخې دا جایز نه دي د کافر سړي لپاره چې ته پوهېږي او ستا یقیني چې دا پلانې کافر مړ شوی دی نو بیا نه دي ولو کانو اگر کوي دا مشرکان اولی قربا خاوندان د خپل ولی من بعد ما تبینه پس داغینا چې خخ کار شوی وي تبین باب تفاعل لی دی که لک تکلفی من بعد ما پس داغینا تبینا چې خخ کار شوی وی لهم د دې مؤمنانو د پاره چې انهم اصحاب الجحیم چې یقینا دغه کسان چې د مړه شو دا خاوندان د جهنم دی او کافرو نو تاسو به سوالو کې چې مونږ منې کې چې د کافر د پاره بخنه مه غواړه نو ابراهیم علیه السلام خو د خپل پلار د پاره بخنه غوښتلې وه نو وی وما کان استغفار ابراهیم او نو بخنه غوښتل د ابراهیم علیه السلام لابیه د پاره د خپل پلار الا عن موعدت مگر د وجه د یو وعدې نه وعدها ایاه چې ابراهیم علیه السلام وعده کړې وه د دې ایاه د هغه سره هغه ته وایي بابا هر څه چې وی خو سوف استغفر لکه زه به تاله بخنه غواړم فلما تبین له کله چې خخ کاره شو دته چې په ده باندې خو نه واز اثر کوي نه دین خبره پې اثر کوي انه عدو الله چې دا د الله دشمن دی نو تبرأ هغه بې زاروالې وکړه منه د هغه نه ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام چې دی له اواه هغه ډیر عجزي کوونکی او حلیم صبرناک وما کان الله لیدل او نه دی الله لیدل چې هغه حکم وکړي د ګمراه کولو قوما په یو قوم بعد از هداهم پس داغه نشه الله وته هدایت کړي الله تعالی په یو قوم باندې د گمراهی حکم نه کوي چې زته گمراهی حتی تر دې پورې یبین لهم چې الله بیان کی دوی ته ما هغه یتقون چې دوی ته ځان بچ کوي دا کار مکوي دا کار مکوي دا کار مکوي او د هغې نه پس دوی د الله خبره پرېږدي او ماغه کوي ان الله یقینا الله بكل شیء علیم په هر یو څیز باندې خبر دی ان الله یقینا الله له ملک السماوات داغه د پاره دی حکومت د اسمانونو والارض او د ځمکې قدرت دومره دی یحیی هغه ژوندي کول کوي به بېسا کې سا شي و یمیتو مړه کول کوي د سا والا نه سالي وما لکم نشته د ستاسو دپاره من دون الله بغیر د الله نه من ولی دوست ولا نصیر او نه امداد کوونکې بیا اشاره کوي غزوه تبوک ته په غزوه تبوک کې په سفر کې چې دی مؤمنانو کم اخلاص وکړو کم للهیت او قربانۍ وکړي مالی قربانۍ جانی قربانۍ بیا اندازې ما وی دنیا وکتل چې واقعي د پیغمبر علیه السلام ملګري چې دي مؤمنان دا ډېر تکړه خلک دي بیا اندازې منظر و څه د پاسه دېر زره کسان د اسلامي فوج لقد تاب الله یقینا رجوع کړه الله لقد تاب الله یقینا رجوع کړه الله علی النبی په پیغمبر والمهاجرین او په مهاجرو والانصار او په انصارو الله د خپلو رحمتونو رجوع کړه په پیغمبر په ماجر او په انصارو الذین هغه ماجر او انصار اتبعوه چې هغوی تابعداري وکړه د خپل پیغمبر فی ساعت العسرت په هغه وخت سخت کې سخته ګرمي وه او بیا دا لوی لوی دشتې وې نو دا ډیره بیا اندازې سخته دغه وه من بعد ما پس د هغې نه من بعد ما پس د هغې نه کاده قریبه وه یزیغو قلوب فریق منهم چې کاږه شوې وي زړونه د یو ډلې منهم د دې مؤمنانو نه داسې سخت وخت چې بس قریبه وه چې د بعضې خلکو زړونه کاږه شوي وي او هغه نوې تلې پاتې شوي وي دومره سخته وه من بعد ما پس د هغې نه کاده قریبه وه یزیغو چې کاږه شوي وي قلوب فریق منهم زونه د یو ډلې د دوی خو خیر ثم تاب علیهم بیا الله رجوع کړه په هغوی او الله توفیق ورکو انهم یق انه یقینا د الله بهم په دې مؤمنانو رؤوف الرحیم ډیر مهربان او رحم کوونکی دی وی دومره سخت وخت و چې قریب وی چې بعضې خلک کاږه شوي وي او پاتې شوي وي ابوذر صاحب وی زم پکې وم دا به درته انشاءالله بخاري کې راشي پوره تفصیل دلته سره ضرورت هم نشته راځي به درته ابوذر صاحب وایي ما هم یو وخو چې وخو مې اوس د مخکې نه دغه کوو مړاو نه نو چې کله د تلو وخت شو هغه اوښ د ده کمزوری و ده به ورګی او دوه ورځې دوه درې ورځې به پرې ګایه وخورو دا به ښه شي د غریب ته څه پته لګېده چې اوس په دوه درې ورځو کې څاروی چېرته ښه کېږي پیغمبر صاحب لاړو پیغمبر اسلام ورته وایي څوک را روان دی چې پیغمبر اسلام وکته و یاره لا خو داسې معلومیږي لکه چې ابوذري چې راغی هم دقسې ابوذر ورته وایي څه چاله وایي دغسې ما اوښته زه په تمه وم هغه ښه کېده نه بس داسې رالم نو پیغمبر اسلام ورته وایي تعیش وحیده ژوند به تیری خلکو نه ځان له همدقسې ځان له بیا ژوند تیروم وتموت وحیده او بیا به خیر سره ته مرې یوازې وتدخل الجنه او بیا به جنت ته داخلیږي داسې بل صحابي و هغه هم دغسې پاتې شوی و الله پاک یو خبره د هغه زړه کې واچوله او بس همدغسې روان شو نو قریبه وه چې د بعضې خلکو زړونه هغه کاږه شوي وي وعلى الثلاثة الذين او الله توبه قبول کړه د هغه درې کسانو وعلى الثلاثة او الله قبلېدل وکړه د توبې په هغه درې کسانو خلفو چې رستو کړی شوې وه توبه د هغوی خلفو چې رستو کړی شوې وه توبه د هغوی تاسو ویلي که نه د غزوې تبوک نه لس کسه مخلص د ایثار شوي د خپلې ناراستیا د وجې چې کله رسول پاک صلی وسلم مدینې ته راورسېد په دې لسو کې د اوو کسانو د دغه پورې ځانونه وتړل د ستنو پورې د جومات د ستنو پورې بیا الله د هغوی توبه قبوله کړه دا درې کسه پاتې وو چې دوی ځانونه ونه تړل یو حضرت کعب ابن مالک دا ډیر لوی شان والا صحابي دا شاعر هم کاتب د رسول پاک هم کعب ابن مالک او بل صحابي دی د هغه نامه د حضرت هلال ابن امیه او بل دی مراره ابن ربی د کعب په سر کې کعب دی د هلال په سر کې هی ده او د مراره په سر کې میم دی نو استادان وی مکه بس دا وایه نو بیا ورته اسانه مکه ګوره میم کاب او تی مکه نو میم مراره کاب کاب ابن مالک او دا دغه چې دی که نه دا اخر کې هی د مکه نو هی منه دی هلال ابن دغه دی دا هلال دا دغه شو نو الله تعالی توبه قبوله کړه په هغه درې کسانو خلفو چې دا رستو کړی شوې وه توبه د هغې دا به درته بخاري کې راشي چې حضرت کعب وی زما هر څه ډېرو سورلي مې هم وه مالم ډېرو هر څه ډېرو خو چې کله رسول پاک صلی وسلم روان شو نو ما وی سله وسره ځم خو سبا به لاړ شم چې سبا شو ما وی سبا به لاړ شم چې بل سبا شو ما وی زه بل سبا به لاړ شم سبا سبا مې کول چې په دې کې همداسې پاتې شو دا به لویه واقعه به بخاري کې درته راشي خیر اخر کې دې دغه کې و چې خبر راغی چې پیغمبر علیه السلام واپس را روان دی او نن سبا مدینه منورې ته راځي وایي دقه وخت کې زما دغه شو چې خدای اوس به څه کوم زه چې رسول پاک صلی الله وسلم ته مخامخ شم څه به کوم وایي ځان سره به مې دا دروغ او رښتیا جوړول چې داسې به کوم او داسې به وایم ورته او دا به کوم دا به کوم خیر چې پیغمبر علیه السلام راغی مدینې ته وی په الله مې د زړه نه دا ټولې خبرې وویستې وی ما وی چې نجات نشته مګر په رښتیاو کې دی رښتیا به ورته ویم دروغ نه ویم پیغمبر اسلام راغی جومات ته چې جومات ته راغی زه وله مخامخ رالم سخت غوسه و وی ما ته وی کعبه ولې سار شوې وی ما ورته وی چې حضرت که بل چاته کینم که نه نو دونه چالاک یم چې دروغ رښتیا به ورته ووایم ځان به ترې خلاص کړم خو تا ته دروغ ځکه نشم ویلی که دروغ درته ووایم الله به درته خبر درکړي چې دی دروغ ووی حضرت هر څه ډېرو خو بس نن سبا او نن سبا او د ناراستیا د وجې نه پاتې شو پیغمبر علیه السلام وی اما هذا فقط صدقه په دې ټولو کې د رښتیا ووی انور خو منافقان راتلل دروغ به وي وایي ځه چې تا رښتیا ووې ستا فیصله الله ته حواله چې کله الله ستا توبه رانازله کړي بیا به ګورو وایي چې بار راووتم او د خپلې کورنۍ زه ملامتولم چې ورته به دې دروغ ویلې وې پیغمبر صم به درته بخښنه غوښتلې وې توبه به دې ایستې وې دا دې څه وکړو ځان دې وشرمو وی ما ورته وی داسې کار چې د ما سره وشو بل چا سره شوی دی وی او نو یو یې راته دا مراره وخو چې ده سره هم داسې کار وشو یو یې راته هلال وخو چې ده سره هم دا کار وشو وی ما به خدای ګو دغه دوه خو بزرګان دی الله به دا دواړه نه ضایع کوي نو ما به هم الله نه ضایع کوي خیر په مسلم امر وکړو دا لویه واقعه ده چې د دې درې واړو سره خبرې مه کوې وایي د مدینې منورې هېچا موږ سره خبرې نه کولې دا نور دوه ملګري مې چې دي دا کمزوري دا بس په کور کې ناستو کعب صاحب وایي زه دغه وم تکړه وم زه به مانځلم راتلم په رسول پاک به مې سلام اچو اما به چې سلام واچو زما له به جواب راکاو د سلام خو چې ما به ورته کتل د به مخ بل خواړولی چې ما به نه کتل ده به ما ته کتل آخر کې بیا دا حکم وکړو چې ښځې هم ترې بیلې شي دا ښځې چې ورسره دي دا ترې بیلې شي ښځې هم بیلې شوې کاب دا ورته راشي کاب صاحب وایي ډېر تنګ شوم د تره زوی مې دی او ډېر دوست مې دی په باغ کې و ابو قتاده وی ما وی څوک نشته ورشه هلته که لږې خبرې راسره وکړي نو چې زه ورغلم باغ ته ما پې سلام واچو نو هغه ما له د سلام جواب هم رانه کړو بیا مې ورته ووی چې د تره زویه ولې ته ما نه پېژنې چې زه ریښتونی مسلمان یم زما په زړه کې د دین محبت شته یو ځل مې ورته ووې بیا مې ورته ووې اخر کې راته ووی الله اعلم الله ښه پوهېږي وایي زه سخت خفه شوم او جړا جړا واپس رالم چې مدینه منورې بازار ته رالم چې ګورم د شام څه کسان دي اوس خلکو نه تپوسونه کوي چې هغه کاب چرته دی به څوک وی خلک ورته دا هم نه وایي چې دغه دی داسې ګوتې نیسي صرف یې چې دغه دی وی ارالل مال خط راک چې خط مې کلاو که د شام باچا رالیږلی و چې زه خو خبر یم چې ستا ملګری تا سره ظلم کوي او زیاتې کوي او ته خو الله دونه دغه کړی نه ضایع کړی نه راشه ماله چې زه ستا قدر او عزت وکم وایي ما الله په ژړا شوم چې وایي خدایه زما خیال دی زما په ایمان کې کمزوری دی ابوبکر ته ولې دا خط نه رالیږي عمر ته دا خط ولې نه رالیږي چې د هغه ایمان قوي دی دا ماته ولې خط راولیږ وی ما ورته وی راشی چې جواب درکم خط مې راواغشت او تنور کې مې وروغورځو ما ورته وی ځه باچا ته م وایې چې دی جواب وی خیر کېده کېده پنځوس ورځې پس د شپې چې دی نو د دوی د توبې د قبلېدو حکم راغی سار پیغمبر علیه السلام جمع وکړه او جمع پسې صحابه ته ووی چې الله تعالی دا د درې واړو توبه قبوله کړه او روره یا خو چا سره خبرې نو کولې او یا خو داسې و چې دنیا په ما پسې را مخکې شوه منډې منډې او هر یو سړی دا کوشش کوي چې موږ لاړ شو او کاب له دغه ورکو د خوشخبرۍ خبر دا دغه نه دی دا سب مساجد چې ورته وایي دا دغه هغه خندق هغه جوماتون هم دي دې سره دا وړه غونډۍ دې ته جبل سل او د دې نه وړاندې دې دغه کورې وم وی سار مې مونځ کړی دی د خپل چت د پاسه ناستم چې د جبل سلع نه چې اواز وکړو یو سړی د دغه ځای نه اواز کوي چې وا کعب ابن مالکه خوشخبری درواله چې الله ستا دعا قبوله کړه الله ستا توبه قبوله کړه او چې کتل دی کې خلک را ورسېدل هغه سړی ما پیژنده چې چا ماته دغه راکړی و اواز وایي چې هغه راغی ما ورته د خپلې جامې وویستې دا مې وله ورکړې نور راسره څه نو ما وی په زیري کې دا واله بیا پیغمبر علیه السلام ته رالم او په دې جومات کې چې دا کومه خوشحالي وه او دغه وه هغه واقع بیانوي نو الله توبه قبول کړه دا هغه درې کسانو چې رستو شوې وه توبه د هغوی حتی تر دې پورې اذا دواقت چې راتنګه شوه علیهم الارض په دوی باندې ځمکه ځکه هیچا ورسره خبرې نه کولې بما رحبت سره د پراخوالي د هغې د مدینې منورې علاقه ډېره پراخه ده خو په موږ باندې د غم او د خفګان د وجې نه څه وراتنګه وه ودواقت علیهم انفسهم او راتنګ شو په هغوی باندې زړونه د هغوی وظنو او هغوی یقین وکړو الله ملجا چې نشته د ځای د پنایې من الله الله ته الا الیه مګر هم د الله ته د الله نه چې موږ پنۍ نیسو نو په بل ځای کې نه نیسو د الله د لمنې لاندې به نیسو ثم تاب علیهم بیا الله توبه قبول کړه دا ثم تاب بیا الله رجوع کړه علیهم په دوی لیتوبو چې دوی توبه وباسي ان الله یقینا الله هو التواب الرحیم هغه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی هلکه بس دی زور نشته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي ربه خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه ته زموږ د حالاتو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 دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی